عصر سورۃ العصر دا مکی سورۃ ده سورۃ العصر دا مکی سورۃ ده ما قبل سره رب تول سره د تکاثر ذکر او ما قبل کې او دلته په زمانہ باندې قسم کړی چې دا تکاثر په زمانہ کې دی نو په دې وجه ول عصر انو دا ول عصر انو دې دا سورۃ مکی ده د سورې انشراح نه پس نازل شوه ده سورې عادیات نمک کې نازل شوه په حالت جمعي کې 103 نمبر دی او په حالت نزول کې 14 نمبر سورۃ د قران دی ما قبل سره رب خو دغه یو بیان شو بل رب دې چې دی هغه دا ما قبل کې بیان د تکاثر او په دې کې اثر مرتب علی التکاثر او هغه نقصان دی موضوع دې بیان د خسران د انسان او بیان د اصول اربعه للفلاح او للفلاح والظفر د کامیابی خلاصہ عین موجوده خلاصه سوره عصر دا عین موضوع ده نو فرمایي والعصر والعصر د ډېر تفسیرونه دي عصر معنا مطلق زمانہ دغه زمانہ کې شرم وي او خیر هم وي نیکی وي او بدی هم وي نو په زمانہ باندې قسم کولې دویم تفسیر چې دهر مطلق زمانه ته او عصر دهر مطلق زمانه ته وي او عصر ما مزامن الزمان کوم زمانه چې ډیر شي ان هغه ته عصر ویل شي انو دویم تفسیر دا دی چې دینه مراد اثر نه مراد د مازیګر وخت دی ځکه چې د مازیګر په وخت کې د فرشتو ډیوټي بدلی نو ځکه دا برکتی دی نو ځکه په دې باندې قسم وخور دا ټول تفسیرونه شته ول عصر قسم دې په وخت د مازیګر په دې صورت کې څوار لس کلمات دي او اتش په ته پکې حروف دي ها درې پکې آیاتونه دي سوار لک کلمات اتش په ته حروف نو فرمایي ولا عصر قسم دې په زمانہ باندې ان الانسان لفی خسر په داګه سره انسان خامخا په نقصان کې دی الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او نیک عملونه وکړو وتواصوا بالحق او دې یو بل توصیت کوي د حق وتواصوا بالصبر بیان الايمان سورۃ الهمزه دا الانسان ویلي دي کنه الانسان ټول انسانان په خساره کې مګر صرف هغه کسان چې دا تلور صفات پکې دي کم تلور صفات چې امنو ایمان راوړي عمل صالح کوي د حق تلقین ور کوي صبر کوي دا تلور صفات چې پکې دی په خساره کې نه کې دا کامیاب دی الله دې موږ او تاسو دغه کې سورۃ الهمزه